اکو، بکو، سر سندکو، غوا مې لاره په تره پکو هلک ناست دی په دوکان غشې ولي په میدان مچ یې وویشت په لکۍ نه یې حد نه یې پوښتۍ. اکو، بکو، سر سندکو، غوا مې لاره په تره پکو هلک ناست دی په دوکان غشې ولي په میدان مچي وویشت په لکۍ نه یې حد نه یې پوښتۍ. اکو، بکو، سر سندکو، غوا مې لاره په تره پکو هلک ناست دی په دوکان غشیولی په میدان مه چی وویشت په لکی نه یی حد نه یی پوښتی.